په موصل کښې د اسلامي دولت عسکرو د ګڼو جګړو تر څنګ درې باره طیارې را نسکورې کړي. په درعا کښې نولس تنو صحواتو ته مرګ ژوبله اوښتې. په خراسان کښې اووه تنو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. فلپین کښې د اسلامي دولت مجاهدینو او صلیبي ځواکونو تر منځ نښتې شوي. اوس هم پوره خبرونه په کابل ښار کې پر نظامي روغتون د اسلامي دولت مجاهدینو برید تر سره کړی پای سلطان عزیز اعظم راپور راکوي. د اسلامي دولت غازیانو د وزیر محمد اکبر خان په حکومتي روغتون د تندریزو استشهادي عملیاتو په لړ کې په سلګونو مرتدینو ته مرګ ژوبله اړولې. یاد برید نن نهه بجې د کابل وزیر اکبر خان په هغه روغتون پیل شو چې د افغان مرتد حکومت د ملي اردو کمانډو ضربتیانو او اړونده نورو نظامي ادارو عسکر او لوړپوړي چارواکي په کې تداوي کېږي. دېرش ګرنېټو او څلوېښت ټکه او یوه عداده د چاودېدونکو توکو ډک ګورلا مسلح او مجهز په روغتون ورننوتل. د دولت اسلام باقیه د انقلابي نارو په ویلو یې په ډېر اطمینان خپل عملیات پر مخ وړل او د مرتدینو په وژنه بوخت ول. یو اره د بلډوزر، یو اره د همر ټانکي هم له منځه تللې. له بل پلوه د همدې ښار د المنصوره، تل ارمان، الصمود، الدواسه او النبي شیث منطقو کې د اسلامي دولت او عراقي ځواکونو تر منځ نښتې شوي چې شل تنو مرتدینو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې او دوه ارادې ابرامز، یو اراده بي ایم پي او څلور ارادې بلډوزرې هم په کې له منځه تللي. یاده وي چې په یاد ښار کې درې بالت بې پیلوټه طیارې هم د خلافت مجاهدینو له نسکوري کړي ولله الحمد. ولله الحمد له فلپین څخه خبرونه وايي چې په الله تعالی د توکل څخه وروسته د اسلامي دولت مجاهدینو د فلپین په جنوب په دبایاوان منطقه کښې د صلیبي پوځ په پوستو برید تر سره کړی چې په نتیجه کښې یې پېنځه تنه صلیبیان وژل شوي او ګڼ نورو ته مرګ ژوبله اوښتې یاد برید د روانې اونۍ د شنبې په ورځ تر سره شوی و له درعا ولایت څخه خبرونه وايي چې د اسلامي دولت مجاهدینو د الله په فضل په دې وتوانېدل چې د تل عشره او جلین په منطقو کښې د صحواتو برید په شا وتمبوي. په دغه څو ساعته جګړه کښې د شجاع شریف او علي ابو زید قومندانانو په ګډون د دښمن نولس تنو ته مرګ ژوبله واوښته ولله الحمد او له حلب ولایت څخه تازه خبرونو کښې راغلي چې په الله تعالی د توکل څخه وروسته د یاد ولایت په جنوب د خناضر منطقې په ختیځ کښې د اسلامي دولت مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه د بشار ځواکونو پر پوستو برید ترسره کړو چې په نتیجه کې یو عرضه ټي پنځه پنځوس ټانګ له منځه لاړ او اووه تنه عسکر یې مړه او ګڼ نور زخمیان شول ولله الحمد دا وو د نن ورځې خبرونه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته یو چا سره هم د تعلق حکم الله کړی هغه سره تعلق هغو حدودو کښې په هغې طریقې ساتي چې کوم رنګ کښې الله حکم کړی دی او مسلمانانو سره چې کوم محبات کوي او کوم هغو نه شرمېږي یا کوم په هغو طرز کوي دغه شیان د الله د حکم تابع وي د الله د ډان تابع وي او پوهېږي چې دا الله پرې خوشحالېږي الله رضا مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی چې د خلکو سره تر هغې باید جنګ وشي چې دوی د اسلام د ظاهري ارکانو پابندي وکړي فرمایي د اسلام سر د دې خبرې ګواهي ده چې نشته لایق د بندګۍ مګر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی د دین بنسټ د لمونځ پابندي او زکات ورکول دي. د دین ګوپ یعنې لوړه څوکه جهاد فی سبیل الله دی او یقینا ما ته امر شوی چې د خلکو پر خلاف تر هغې وجنګېږم چې د لمونځ پابندي وکړي، زکات ورکړي او په دې خبره ګواهي وکړي چې نشته لایق د بندګۍ مګر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. که دغه کار یې وکړ نو له ما څخه خوندي شول او خپلې وینې او مالونه یې هم خوندي کړل مګر په حق د دې کلمې او حساب یې په الله تعالی دی. رواه احمد. بل ځای کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته امر شوی چې د خلکو پر خلاف وجنګېږم تر هغې چې دوی ګواهي وکړي چې نشته لایق د بندګۍ مګر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی د لمونځ پابندي وکړي او زکات ورکړي که دغه کار یې وکړ نو دوی له ما څخه خپلې وینې او مالونه خوندي کړل مګر په حق د دې کلمې او حساب یې پر الله تعالی دی رواه البخاري و مسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه شیخ الاسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دغه شان امر کړ لکه چې د حنظله ابن علي څخه روایت دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خالد بن ولید رضی الله عنه ولېږه او ورته یې امر وکړ چې د خلکو پر خلاف په پنځه خبرو وجنګېږه چا چې درې چا چې ترې یوه هم پرېښوده نو داسې جنګ ورسره وکړه لکه چې ټول لکه چې ټولې پېنځه واړه یې پرېښې وي د دې خبرې ګواهي چې نشته لایق د بندګۍ مګر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی د لمونځ پابندي د زکات ورکول روژه نیول او د بیت الله حج د لمونځ پابندي کوي، زکات ورکوي او د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي، همدغه خلک دي چې الله تعالی به پرې ډېر ژر رحم وکړي، یقینا الله تعالی غالب او د حکمتونو والا دی. بل ځای الله تعالی فرمایي. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض البقره دوه سوه یو پنځوسم ایات ژباړه که چېرته الله تعالی د بعضو خلکو مخنیوی په بعضو نورو نه کولی نو په ځمکه کښې به فساد رامنځته شوی وی لیکن الله تعالی په مخلوقاتو د فضل خاوند دی او بل ځای فرمایي یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله ژر ده چې الله تعالی به داسې قوم راولي چې د هغوی سره به محبت لري او هغوی به له الله تعالی سره محبت لري د مؤمنانو په وړاندې به ذلیل یعنې عاجزي کوونکي او په کفارو به سختي کوونکي وي د الله تعالی په لار کښې به جهاد کوي او د هېچا له ملامتیا څخه به نه وېرېږي دغه د الله تعالی فضل دی چې ورکوي هغه چا ته چې خوښې شي او الله تعالی پراخ علم والا دی بیا هغه ډله چې په مسلمانانو پکې یو ځای کېدل فرض شوي هغه قریشي خلافت دی له کوم سره په یو ځای کېدو چې حذیفه ابن یمان رضی الله ته امر شوی و او دغه خلافت هم داسې ارکان لري لکه اسلام چې یې لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او زه هم تاسو ته د پنځو خبرو امر کوم چې الله تعالی پرې ما ته امر کړی خبره اورېدل منل جهاد هجرت او د مسلمانانو په جماعت او ټولي کښې اوسېدل، ځکه څوک چې له دغه ټولي څخه د یوې وېښتې په مقدار جدا شو نو هغه د اسلام کړۍ له خپلې غاړې ویسته مګر هغه وخت چې بېرته د دې ټولي سره یو ځای شي او چا چې د جاهلیت یعنې تعصب او قوم پرستۍ دعوې او چغې ووهلې نو هغه به د جهنم خوراک وي نو د مسلمانانو هغه ټوله چې الله تعالی پرې موږ ته د منګولو لګولو او په هغې کښې د اوسېدلو او د ژامې په غاښونو نيولو امر کړی، هغه ټوله چې د هغې پرته په دنيا کښې د اسلام امر نه شي غالبه کېدی، نو دغه ټولې هم د اسلام له پنځو ارکانو وروسته پنځه نور رکنونه لري، چې هغه هجرت، خبره اورېدل، منل، ټولي کښې اوسېدل او جهاد کول دي، بيا خبره اورېدل، منل او ټولی بغير د امامت او بيعت څخه پرته منځ ته نه شي راتلی او هجرت د ځای ورکولو او مرسته کولو پرته ممکن نه دی او جهاد بغير د تيارۍ، رباط او قتال څخه ممکن نه دی عمر ابن خطاب رضي الله عنه وايي، اسلام بغير له يوه ټولي څخه نه شي راتلی، ټولی بغير له يو امير څخه نه شي راتلی او مشري بغير له تابعدارۍ څخه ممکن نه ده. اوس دا چې د مسلمانانو جماعت او ټولۍ د دین په غالبه کېدو کښې پوره اهمیت لري، نو د اسلام د ارکانو څخه وروسته به د هغې ارکانونو ته هم دعوت کېدو، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د الله تعالی په نوم د الله په لاره کښې غزا وکړئ، د هغه چا پر خلاف وجنګېږئ چې په الله کفر کوي، غزا وکړئ خو له غنیمت څخه غلا مه کوئ، غدر یعنې خیانت مه کوئ، د کفارو د مړو موصله مه کوئ، ماشومان مه وژنئ او کله چې د مشرکینو څخه د کوم یو دښمن سره مخ شوئ نو درې شیانو ته یې را وبلئ چې هر یو یې در څخه قبول کړ نو له وژنې څخه یې لاس ونیسه او بیا ورته دعوت وکړه چې دا نو هجرت ته را شي او ورته ووایه که دغه کار مو وکړ نو ستاسې لپاره به هماغه څه وي چې د مهاجرینو لپاره دي او هغه حقوق به در باندې وي لکه په مهاجرینو چې وي. که چېرته یې له دارالهجرت څخه انکار وکړ، نو بیا ورته خبر ورکړه چې د باندچیانو مسلمانانو په څېر به وي. د الله تعالی هغه حکم به پرې جاري کېږي چې په عامو مؤمنانو جاري کېږي، خو د غنیمت او فیض څخه به هېڅ حصه نه لري، مګر هغه وخت چې له مسلمانانو سره یو ځای جهاد وکړي. رواه مسلم څوک چې هجرت ونه کړي، هغه به د بانډچیانو او کوچیانو په څېر وي، چې د دغه خلکو د الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کښې ډېره بدي بیان شوې. اوس ته وګوره! دا حکم د هغه چا دی، چې د خپلې واکمنۍ له هغه ځای څخه مدینې ته نه راتلل، چې دوی په کښې اسلام راوړی وو. نو د هغه چا به څه حال وي، چې د کفارو مشرکینو په منځ کښې اوسي، ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. هغه خلک چې ایمان راوړي، هجرت وکړي او په خپلو مالونو، نفسونو، د الله په لار کې جهاد کوي او هغه خلک چې مهاجرینو ته ځای ورکوي او مرسته ورسره کوي، همدغه خلک بعض یې د بعض دوستان دي او هغه خلک چې ایمان راوړي او هجرت ونه کړي، نو په تاسې یې کومه دوستي نه ده لازم، تر دې چې دوی هجرت وکړي او که د دین په کوم کار کې یې در څخه مرسته وغوښته، نو پر تاسو یې مرسته لازم ده. الانفال څلور اویا او پېنځه اویا ایتونه ژباړه، هغه خلک چې ایمان راوړي، هجرت وکړي او د الله تعالی په لار کې جهاد کوي او هغه خلک چې دوی ته ځای ورکړي او مرسته ورسره کوي، نو همدغه خلک صحیح مؤمنان دي، د دوی لپاره بښنه او د عزت رزق دی او هغه خلک چې وروسته ایمان راوړي، هجرت وکړي او ستاسو سره یو ځای جهاد کوي، نو دغه خلک هم ستاسې څخه دي. مؤمن اورېدونکو د دې لیکنې پاتې برخې به انشاالله تاسې په راتلونکو خپرونو کښې واورئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته متعلق احکام بیانېدل نو یو د هغه مسایلو نه چې د دې سره تړاو لري د اسلحې د استعمال آداب دي نو اولنی ادب د اسلحې د استعمال دا دی چې د دې د استعمال د وجې نه باید په سړي کې کبر غرور فخر او ریا را نه شي بلکې هر کله چې اسلحه یو انسان استعمالوي او مجاهد او د ځان سره اخلي، نو خپل د بشریت حقیقت ته باید توجه وکړي، ځکه د اسلحې سره غالبا په انسان کې کبر او غرور او تکبر راځي او الله سبحانه وتعالی مونږ ټول د دغه ټولو صفاتو نه منع کړي او د دغه صفاتو سره الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي د سورة انفال اووه څلوېښتم ایات دی ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس د هغه خلکو په شانې مه کېږئ چې د خپلو کورونو نه د تکبر او د خلکو ته د ځان ښودنې لپاره ووتل ویصدون عن سبیل الله او د الله د لارې نه اړول کول والله بما یعملون محیط الله په هغه عملونو باندې چې دوی کوي راګېرونکی دی نو کبر، غرور، فخر او ریا دا د مسلمان صفت نه دی او مجاهد خو باید د دې نه ډېر بېزاره او بري وي، خو په دې وجه باندې چې اکثره د اسلحې د اخستلو سره او د اوچتولو سره دغه ټول صفات په انسان کې طبعا راځي، نو الله رب العالمین د دې وجې نه ټینګار وکړ چې تاسې د هغه خلکو په شانې مه کېږئ چې هغه د ریا او د کبر د وجې نه وځي او خلکو ته ځان ښيي. دویم ادب دا دی چې دا وسله به د مسلمان په مقابل کې نه استعمالوي بلکې په ګپ کې او په ټوکو کې هم نه شي کولی چې مسلمان ته په خپله وسله باندې اشاره وکړي اګر که ستا خپل ورور وي او د زړه نه دې په هغه باندې هېڅکله هم دا پېرزو نه را ځي خو هسې د ګپ دپاره ورته وسله نیسي نو دا هم ناروا ده ابن سیرین وایي د ابو هریره رضانه نه مې واورېدل چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي من اشاره الی اخیه بحدیدة چا چې خپل ورور ته د تېغ یا د وسلې اشاره وکړله دا یې ورته مخامخ کړه فان الملائکة تلعنه حتی یدعه ملائک په ده باندې لعنت وایي تر څو دغه کار یې پرېښېنوي وان کان اخاه لابيه وامه اګر که د مور او پلار نه پیدا ورور یې ولې نه د دې جملې مقصد دا دی چې ورور چې د مور او پلار نه پیدا یي هغې ته خو څوک اسلحه د بدنې ته نه نیسي یعنې په ګپ کښې هم دا کار روا نه دی ناروا دی بل ادب د اسلحې دا دی چې کله د مسلمانانو په ګڼه ګوڼه کې یو مجاهد ګرځي نو خپله اسلحه به کنټرول ساتي داسې نه چې مسلمان ته په هغې باندې ضرر ورسوي لکه په دې باره کې د بخاري او د مسلم حدیث راغلی دی ابو برده رضی الله عنه د خپل پلار نه نقل کوي چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فلیأخذ علی نصالها لا یعفر بکفه مسلما څوک چې جوماتونو کې او بازارونو کې او د مسلمانانو د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې غچې د ځان سره ګرځوي یا اسلحه ګرځوي نو د هغې هغه تېروالی دی ونیسي د دې له وجې نه چې مسلمان پرې زخمي نه کړي، مسلمان ته پرې ضرر ونه رسي او بل هدف د اسلحې له آدابو نه دا دی چې په دې باندې به ځان ښه پوه کړې چې د کومې اسلحې په استعمال باندې مکمل د ځان پوه کړی نه نو بیا به هغه نه استعمالوي په دې باره کې د دې مخکنیو احادیثو نه استدلال کېدلی شي ځکه چې جدیدې اسلحې هغې کې د خطايي استعمال امکانات ډېر وي، نو چې کله یو مجاهد یوه اسلحه استعمال کړې نه وي د مخکې نه او د هغې تدریب او ټرېننګ یې کړی نه وي او هغه په لاس کې اړی راړی وي، نو امکان لري چې په قتل خطا کې دی واقع شي. نو دا هم د وسلې یو ادب دی چې په کومه وسله کې یو انسان تربیت نه وي کړی، لومړی دې تربیت وکړي بیا دې هغه استعمالوي. بل ادب د اسلحې دا دی چې دا به بې ځای نه استعمالوي خصوصا په هغه صورت کې چې کله وسله د بیت المال وي بیا دا د بیت المال سره ظلم دی او زیاتی دی او خیانت دی او چې خپله اسلحه هم وي نو په کار دا ده چې مسلمان په هغې باندې ډېر خیر وساتي د دې لپاره چې دا د اسلام د ګټلو لپاره او د امت د ساتلو لپاره یوه وسیله ده د مسلمان لپاره په کار ده چې خپلې اسلحې حفاظت وکړي او هغه اسلحه چې د ده په واک کې ده که هغه د بیت المال ده که شخصي ده او که د ده سره د چا امانت دی باید ضایع نه کړي په دې کې د اسلحې مهمات هم داخل دي د مرمۍ او کارتوس چې د دې د بېځای استعمال نه هم باید مجاهد ځان وساتي دا په ځای استعمال کړي، د دښمن لپاره وساتي او دا رنګه په دښمن باندې استعمال کړي. مسلمان مجاهد لپاره په کار ده چې د اسلحې حفاظت وکړي او په هغه آدابو باندې او په هغه طریقې سره استعمال کړي چې کوم آداب او طریقه په شریعت کښې د هغې لپاره ښودلې شوې ده الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق را کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر چې له پېړیو راهیسې د جهالت، کرکې، ژبني، قومي او سمتي تعصب په تورتمونو کې سرګردانه تیندکونه خوړل، اوس یې نو د خپل روښانه مسیر او سپېڅلي هدف لوری ټاکلی، لکه د ورونو په یو ټغر راټولېږي او د تور توغ رپرپا ته د ارام څاه اخلي. هو! که عرب شهسواران یې خپل اسونه په دجله او فرات اوبوي، نو ژر ده چې خراساني غازیان به یې انشاءالله خپل اسونه له یوه لوري د هند په ګنګا او جمنا اوبه کړي او بل لور به د امو په سیند اوبه ونیسي او دا بری من کاروان به د القدس په لور ګړندي ګامونه واخلي باذن الله. قال انفصام لها والله سميع عليم محترم ورونو د الله رب العالمین دین او ایمان ته د داخلېدو دپاره الله رب العالمین د لا اله الا الله کلمه کلي ګرځولې ده علمي ښوونیزه او روزنیزه خپرونه راځئ راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي دي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الهه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې طیبې مقاصد. د هرې پنجشنبې ورځ په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. په موصل کښې د اسلامي دولت عسکرو د ګڼو جګړو تر څنګ درې بالا بې پيلوټه طيارې را نسکورې کړي. په درعا کښې نولس تنو صحواتو ته مرګ ژوبله اوښتي. په خراسان کښې اووه تنو مرتدينو ته مرګ ژوبله اوښتي. یاد برید نن نهه بجې د کابل وزیر اکبر خان په هغه روغتون پیل شو چې د افغان مرتد حکومت د ملي اردو کمانډو ضربتیانو او اړونده نورو نظامي ادارو عسکر او لوړپوړي چارواکي په کې تداوي کېږي. د اسلامي دولت پېنځه تنه استشهادیان روغتون ته په داسې حال کې داخل شول چې یو یې د کرولا موټر په وسیله د روغتون په دروازه کې خپل د چاودېدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه، ورپسې نور فدایان د روغتون په نورو پوړونو کې خواره شول او څو ساعته پر لا پسې د افغان مرتدي اردو د هغه سرتېرو او جنرالانو په وژنه بوخت چې په مختلفو سیمو کې د اسلامي دولت سره په نښتو کې ژوبل شوي وو. وزیر اکبرخان روغتون چې وپوړه، د روغتون ودانۍ، درې پوړه د لیلیه ودانۍ او شپږ بلاکه دی، یوه لور ته یې د امریکایانو یو مرکز او بل لور ته یې امریکایي سفارت واقع دی، پنځه تنه استشهادیان هر یو عبدالرحمن تاجکي، ابراهیم تاجکي، سعد لوګري، جعفر هراتی او مسلم کابلې تقبلهم الله په دوه میله کلاشینکوف، یو ام شانزده، دوه توفانچو، درې چاودېدونکو کمربندونو، دوه چاودېدونکو واسکټونو، دېرش شاجوره مرمیو، دېرش ګرنېټو او څلوېښت ټکه او یو عراده د چاودېدونکو توکو ډکې کرولا مسلح او مجهز په روغتون ورننوتل. د دولت اسلام باقیه د انقلابي نارو په ویلو یې په ډېر اطمینان خپل عملیات پر مخ وړل او د مرتدینو په وژنه بوخت ول. دولت اسلام باقیه، بسم الله دولت اسلام باقیه. د اسلامي دولت په بندیو، شازلمیو د عمر قید او یا د اعدام پرېکړې کړې وې. د نننیو اتلوالو استشهادي بریدونو په اړه به زموږ تفصیلي او هراړخیز څېړنیز راپور سبا شپه له یاده مه باسئ. د نینوا ولایت نه تازه خبرونه وایي چې په الله تعالی د توکل نه وروسته استشهادي ورور ابوعمر المسلمي تقبله الله خپل بارودي موټر ته د موصل ښار په سجن منطقه کې د عراقي ځواکونو په منځ کې چاودنه ورکړې. په نتیجه کې د الله په فضل دوه همه رارادې له منځه تللې او درې تنو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې. ورپسې بل استشهادي ورور ابو حمزه علاء قیدي تقبله الله په همدې ساحه کې د مرتدینو په یو بله ډله په خپل بارودي موټر تل چاودنه ورکړې چې په دې برید کې پېنځه همه رارادې له منځه تللي او ګڼ شمېر مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. همدارنګه د اسلامي دولت نښه ویشتون اووه تنه مرتدین د سنایپر په واسطه وژلي. د خراسان ولایت نه تازه خبرونه وایي چې د اسلامي دولت ښاري شاه زلمو د ننګرهار ښار اړوند د چپرهار په ولسوالۍ کې د مرتدینو په یو ذرې دار موټر ماین الوځولی چې په پایله کې موټر له منځه تللی او شپږ تنه مرتدین هم پکې وژل شوي همدارنګه د جلال اباد ښار اړوند د نارنج باغ په ساحه کې د مرتد ملک نذیر په موټر هم د ماین چاودنه شوې چې په نتیجه کې نوموړی سره د یو ملګري سخت ټپي شوی او د میا عمر لیسي سره یو مرتد پولیس هم مجاهدینو وژلی او اسلحه یې مجاهدینو غنیمت کړي ولله الحمد له فلپین څخه خبرونه وایي چې په الله تعالی د توکل څخه وروسته د اسلامي دولت مجاهدینو د فلپین په جنوب په دبیاوان منطقه کې د صلیبي پوځ په پوستو برید ترسره کړی چې په نتیجه کې یې پېنځه تنه صلیبیان وژل شوي او ګڼ نورو ته مرګ ژوبله اوښت یاد برید د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شوی و له درعا ولایت څخه خبرونه وایي چې د اسلامي دولت مجاهدینو د الله په فضل په دې وتوانېدل چې د تلعشره او جلین په منطقو کښې د صحواتو برید په شا وتمبوي. په دغه څو ساعته جګړه کښې د شجاع شریف او علي ابو زید قومندانانو په ګډون د دښمن نولس تنو ته مرګ ژوبله واوښته ولله الحمد او له حلب ولایت څخه تازه خبرونو کښې راغلي چې په الله تعالی د توکل څخه وروسته د یاد ولایت په جنوب د خناضر منطقې په ختیځ کښې د اسلامي دولت مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه د بشار ځواکونو پر پوستو برید ترسره کړو چې په نتیجه کې یو عارضه ټي پنځه پنځوس ټانک له منځه لاړ او اووه تنه عسکر یې مړه او ګڼ نور زخمیان شول ولله الحمد دا وو د نن ورځې خبرونه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته